ان الله لا يهدي القوم الظالمين دا سورته احقاف ده دا صورت هم مکی دی اوس د دې صورت د ړومبنۍ رکو ترجمه دا الله په نامو شروع کوم چې زیات بخون کې بیا بیا مهربان دی حامیم دا کتاب الله پاک را لېګلې دی چې غالب د حکمتونو خاوند دی مونږه خو اسمانونو هم ځکه او د دوانو مین تر مین سیزونه په ډېر حکمت سره او په یو ټاکلې نیټه پیدا کړی دي او څوک چې کافران دي هغه چې د کوم سیز نه ویرولې شي هم د هغې سیز نه په غفلت مخونه جارباسي اے نبی تور ته وایا چې دا خو وایي چې تاسو د الله پاک نه بغیر د نور کوم سيزونو عبادت کوئ نو ما ته وخایي چې هغه کومه یو مزکا پیدا کړی دا یا غنې پاسمانونو کې کومه برخه شته خدا ما له هغه کتاب راوړی چې د دین اړوم بنوي یا یو بل معتبر زبانی مضمون را وړاندې کړئ که تاسو رښتینی یې او د هغې چا نه به غټ ګمراه بل څوک وي چې د الله پاک نه سیوا د هغې سیزونو عبادت کوي چې تر قیمته به خبر او نه مني بلکې د بلنې د چغو چغارونه به خبر قدر لهم نشي او چې څه وخت ټول خلک د قیامت په ورځ راغون کړي شي نو دغه معبودان به یې دښمنان وخیږي او د دې د عبادت نه بسروب منکر شي او څو وخت چې د دې د وړاندې زمونږ سرګن او واضح آیتونه ولوستې شي نو کافران خلک د دې رښتینې خبرې په حق له وایي کومه چې ورته را رسېدلې ده چې دا خو سرګن جادو دی خګنې دی وسو وایي چې دو یعنی پیغمبر علی السلام دا کتاب د ځان نه جوړ کړی دی ته ورته وایا چې کما د ځان نه جوړ کړی وي نو تاسو خو ما د الله د نیوکې نه یو پټه قدر لهم بچ کولای نشئ تاسو چې د قران په حق لکومې خبرې جوړوي د دې هغه یعنی خدای پاک ډیر خپو هده زما او تاسو ترمن گواهی لا یوازې غکا پیری او هغه الله ډیر بخون کې زیات رحم کون کې دی اے نبی صلی الله علیه وسلم تو وایا چې زه په رسولانو کې سناشنا رسول خو نه یم زه خو په دې هم نه پوهېږم چې ما سره به څه سلوک کېږي او تاسو سره څه زه خو بس په هغې حکم پسې روان یم د کوم چې راته وحې کېږي او زه خو بس یو صفا صفا ویرونکی یم اے نبی صلی الله علیه وسلم تور ته وایا چې دا خو راته وخایې چې کدا قرآن مجید د الله د غاړې نه راغلې وي او بیا تاسو ترنه منکران شوي او د بنی اسرائیل یو غوا د دې پشان په یو کتاب گواهی ورکړي او ایمان پر راوړي او تاسو په خپل غرور کې پاتې شئ نو تاسو انجام بس شي الله پاک بے انصاف خلقو تا هدایت نکوي اوس د دویمې روکو ترجمه او دا کافران د مسلمانانو په حق لوای چې کدا قران څخه سیزوي نو دیو به پر رانه ور مخکې شي نو او چې د دې کتاب په ذریعه هدایت نصیب نشو نو اوس دا به وایي چې دا خو هغه زاړه پاخه دروغ دي او د دې قران نړومبه د حضرت موسی علی السلام کتاب هم لار خودون کې او رحمت وو او دا کتاب د هغه تصدیق کوي په عربي ژبه راغلی دی چې ظالمان ویروي او د نیکانو په حق له د ګټات یعنی د ګټې زیره دی چا چې دا وی چې زمون کې رګار الله پاک دی بیا پریټینګ پاتې شو نو په هغه یې نه چرې ویره راځي او نه بغم جن کیږي هم دغه جنتیان دي چې تل به په جنت کې مزه کوي دغه جنت دا غوی د عملونو عوض دی او مونږ بنی آدم ته حکم ورکړی دی چې مور پلار سره ښه سلوک ساته ځکه چې د خپل مور په ډیر کړاو په ګیډه کې دنن او ساتو او په ډیر زورا کې وزیګاو یعنی په تکلیف او د د حمل زمانہ او تی پری کودل په دیر شو میاشتو کې پوره شو تر دې چې پوخ شي او د سلويختو کال عمر ته ورسی نو دا وایي چې زما ربا ما په دې خبره قائم پاتې کړې چې ستا د هغې نعمتونو شکریا ادا کوم چې مال او زما مور او پلار لدی ورکړي دي او دا چې زه د نیکۍ کارونه کوم چې ته پرې رضا شې او زما اولاد زما په حق لسم صالح لوی کړي زه تا ته توبه وباسم او ستا په فرمان منونکو بندگانو کې شامل یم دغه کسان دي چې مونږ به د دې ښه عملونه قبول کړو او ګناهونه به ورته معاف کړو په جنتیانو کې به شامل شي د هغه رښتینی وعده په وجه چې دی سره په دنیا کې کړی شوی و او کوم سړی چې مور او پلار ته وی چې توپ شپ تاسو خګنې تاسو دواړه ماته دا وینا کوي چې زه به د قبر نه یو ځل بیا راایستې شم سره د دې چې زمانه مخ کې ډېر ډېر امتونه تیر شوي او پنا شوي دي او هغوی دوانو الله پاک ته فریاد وکړو یعنی مور او پلار او زوی ته یې ووی چې خوار شویه ایمان راوړه د خدای پاک وعده بالکل رښتینې ده هغه ورته ووی چې زه یاره دا خو بس تشي د پخوانو خلکو د کوسلی دي قران وایي دا هغه خلک دي چې د دیو په حق له د الله پاک وینا پوره شوه سره د هغه کسانو نه چې د دیونه په خوا تیر شوی دي کفیریان دی او که بنی آدم دی دغه ټول خلق تاوانیان پاتې شو او هر چاته به د خپل خپل عمل په مطابق جدا جدا مرتبه ورکولې شي دا ځکه چې د خپل خپل عملونو جزا ورته ورپوره کړي او د زری عمر ظلم به پرې نه کیږي او په کومه ورځ چې کافران د دوزخ ورته ور مخامخ کړي شي چې تاسو خو خپل خوندونه لذتونه په دنیا کې حاصل کړل او خی مزی مو پر وکړي نو نن به در له ذلت سزا در کولې شي ځکه چې تاسو په دنیا کې بې ځای غرور کولو او اے نبی صلی الله علیه وسلم تدیو ته د عادیانو د ورور حضرت هود علی السلام ذکر وکړه چې هغه خپل قوم چې په شګلوړې علاقه کې اوسېدل د عذاب نه وویرولو او د هغه نه وړاندې وروسته نور هم ډیر ویرون کې تیر شوي دي چې تاسو به د الله نه د بل هیڅ چا عبادت مکوئ هغه خلکو ته داسي ما سره اندېښنه ده چې په تاسو به د یوې لویې سختې ورځې عذاب راشي هغوی ورته ووی چې خګنې ته ځکه راغلی چې موږ د خپلو معبودانو نه واړوي نو ښه ده خپل عذاب دې راباندې راوله که ته رښتینی یې هغه ورته وی چې د دې سم پورا علم خو بس یوازې الله پاک تشته دی او زه خو تاسو ته هغه پیغام قدر در رسوم د کوم د فاره چې زه را لېږلی شوی یم خو زه دا وینم چې تاسو بالکل د ناپوهۍ خبرې کوئ بیا چې دغه خلکو وریز ولیدا چې د هغو علاقې اړخ تر روانه و نو دا یو وی چې دا خو وریز ده چې را باندې به وریږي هغه ته ویل شو چې نه نه بلکې دا خو هغه سیز راغې چې تاسو ورپسې تلوار جوړه کړې و یعنی عذاب دا یو وسیله ده چې دردناک عذاب پکې پروت دی تا به هر سیز د خپل کردګار په حکم تبا کړي نو داسې تبا شو چې د کورونو کوټو نه بغیر نور هیڅ نه خی لیدلې نشو مونږه مجرمانو لوم دغه سه سزاګانې ورکوم او مونږ هغوی له دومره زور او قدرت ورکړې وو چې تاسو له مو درکړی نه دی او هغوی له مو غوږونه او سترګې وړونه ورکړیو خو نه ور له غوږونو څه کار ورکو او نه سترګو او نه زړونو فایده ورکړه ځکه چې د خدای پاک د آیاتونو برخلاف په ضد ولاړو او په کوم عذاب پورې چې ټټوبې کولې هغه ترې نه راتاو شو اوس د سلورم رکو ترجمه او مونږ تاسو نګیر چاپیره نور کلی هم تبا کړی دي او خپل نخې مو ورته بیا بیا خودلې دي د فاره د دې چې هغوی را وګرځي نو هغه کسانو ور سره ولې امداد و نکړو کوم چې هغوی د خدای نه سیوا په معبودانو نیولی وو خدای پاک ته د نزدېکت په خاطر یعنی عبادت ورله د دې لپاره کاوه چې دام خدای ته نږدې کی بلکې هغوی خو ترې نه پټ شو مطلب دا دی چې عذاب راغی نو بیا هغه نو چې خلاص کړي وې او دغه خټولې د دغه خلکو خپل تراشلې او خپل جوړې کړي خبرې وي اصلیت هیڅ نه وو او هغه وخت را یاد کړه چې مونږ ستا لخته د پیریانو یو ټولګی را واړولو چې قران ته غوګونه تکې کړل یعنی غوګونه ورته کې خودو ناغو چې راغلل نو دا یووی چې چپ شي واوري یعنی خپلو کې یو بل ته وي بیا چې تلاوت پوره شو نو هغه خپل قوم ته د ویرولو په غرض پستانه لاړ یعنی واپس لاړ هغه یو وی چې زمون قومه مونږ یو کتاب اورېدلې دي چې حضرت موسی علی السلام نه فسرا کو شوی دی د پخوانو کتابونو تصدیق کوي او د حق خبرو او د سم لار هدایت کوي اے زمون قومه د خدای پاک اړخته د بلون کې نبی خبر او منی او ایمان پر راوړی خدای پاک به درته ګناهونه وبخي او د درناک عذاب نه بمو په امان وساتي او چا چې د خدای اړخته د بلون کې پیغمبر خبره و نه منله نو هغه د مزکی په مخ هر ځای چې پټ شي خو خدای پاک دې د کولې نشي او نه به ورله د الله پاک نه سیوا څوک بل مددگار پیدا شي هم دغه خلک په سرګند گمراهۍ کې پراته دي هغه ندی دې ته نه ګوري چې الله هغه دې چې اسمانونو هم زکه هر څه پیدا کړی دي او د هغې په پیدا کولو هله غوندې هم ستړی شوی نه دی هغه په دې هم قدرت لري چې مړی دې بیا را ژوندې کړي ولې به نه وي هغه خو په هر څه باندې پوره پوره قدرت لري او په کومه ورځ چې کافران د دوزخ ورته ور وړاندې کړی شي چې وایي کنه دا حقیقت ده کنه نو وایي چې وو مونږ ومنله چې دا حق ده یعنی قیمت حق ده زمونږ دې په خپل کردګار باندې قسم وي نو ورته به الله وایي چې د خپل کوپر په وجه دا عذاب غوسه کوي چې حق دی نو دا خو تاسو په خپل اقرار وکړئ چې مونږ مجرمان یې بیا خو سزا وسه کوي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صبر کوا لکه نور د لوړ همت خاوندانو پیغمبرانو چې به صبر کولو او د دې په حق له تلوار مکوا دی چې په کوم ورځ په خپل نامه ټاکلې عذاب وویني یعنی دیو پس چې کوم عذاب لیک دی نو جو خدا سے به ورته ښکاری لکه چې په دنیا کې په ورځ کې هله یو ساعت قدر لپاتې شوي وي دا د خدای پاک د اړخ نه وینا کیږي نو انجام به دا شي چې هغه څوک به هلاک شي چې نافرمان وي